الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين دا كافرو دا مكي دا خلقو یو وفد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وی حضرت دا تا چې کمی خبرې شروع کړي دي دا پرېږده او د خپل پلار او د نیکه هغې ښکلې طریقې ته او هغه ښکلي دین ته راووړه دا خبرې ورته وکړي اوس دې خبرو جواب ورکول څنګه پکار دي نو دې ته به تاسو وایې طریقه د تبلیغ دې کافرو ته چې ته اوس خبره د دین کې په کومه طریقه به کې ډانګ به ورپسې رالې غوسه به ورته کې که بې عزته کې به نه نه نه نه به ډانګ رالې نه به غوسه کې نه به بل څه کې داسې خبره به ورته ورکې داسې خبره چې د علم نه او د حکمت نه ډکې او متاثره شي قل ته ورته ووایه دې خلکو ته جواب کې ووایه انی نهیتو یقینا زه منع کړی شوی یم قل ته ورته ووایه انی نهیتو بېشکه زه منع کړی شوی یم هلکه پیغمبر چې وایي زه منع کړی شوی نو دا چا منې کړي الله کنه ان اعبد الذین چې زه عبادت وکم د هغو زه منع کړی شوی ما چې زه عبادت وکم د هغې خدایانو تدعونا چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه قوم زما تاسو سره دشمنی نشته خو زه الله منې کړی یم الله په ما پابندي لګولې ده چې د لات او د منات او د عزا او د بل او د بل دغه به نه کې عبادت به نه کې ان اعبد الذین د دې خبرې نه چې زه عبادت وکم د هغې خدایانو تدعونا چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه او بیا څه وایي په داسې طریقه ورته د حکمت نه ډکه خبره کوي چې غوسه هم نشي او سټ هم مات شي قل ته ورته ووایه لا اتبعو زه تابعداري نه کوم اهواءکم د غلطو خواهشاتو ستاسو قل ته ورته ووایه لا اتبعو زه تابعداري نه کوم اهواءکم د غلطو خواهشاتو ستاسو دا ستاسو چې کوم ځان له دین جوړ کړی دا دین نه دی دا خپل خواهشات دي غلط او د هغه ځان له یو طریقه جوړه کړې ده قد دوللتو یقینا زه به بېلارې یم اذن په دغه وخت کې وما انا او نه به یم زه من المهتدین د سمه لار موندونکو نه قد دوللتو یقینا زه به بېلارې یم اذن په دغه وخت کې که ما ستاسو تابعداري وکړه وما انا او نه به یم زه من المهتدین د سمه لار موندونکو نه اشاره دې ته شوه چې تاسو ګمراه تاسو بیلاره یې قل ته ورته ووایه اوس دعوت دی قل ته ورته راشه دا زه چې څه خبره کوم د دې تابعداري وکړې ځکه دا زه چې څه خبره کوم ما سره د هرې خبرې عقلي دلیل هم شته نقلي دلیل هم شته قل ته ورته ووایه اني یقینا زه چې یم علا بینت زه یم په یو واضح دلیل انی یقینا زه چې یم علا بینت زه یم په یو واضح دلیل او هغه واضح دلیل ما ته میلاو دی د کم ځای نه من ربي چې هغه ما ته میلاو دی د خپل رب نه علا بینت یم زه په واضح دلیل من ربی چې هغه ماته میلاو دی د خپل رب نه وکذبتم به او تاسو دروغ ویلی دی هغې ته وکذبتم به او تاسو دروغ ویلی دی هغې ته دا به کې ضمیر چا ته راجع دی څوک وایي دا علا بینتین ته دی زه په یو واضح دلیل یم خو هغه واضح دلیل چې زه تاسو ته بیان کم نو تاسو وینا دا دروغ دی وکذبتم او تاسو دروغ ویلی دی به دغه واضح دلیل ته خیالم دی تاسو دروغ ویلی دی به دغه واضح دلیل ته طالبان خوم دی کنه نارامه خلکی هغه اعتراض کوي دلته چې بیهی ضمیر تاسو بینتین ته څنګه راجع کوئ بیهی چې دی نو دا هی چې دی دا ضمیر مذکر دی او بینتین دی که خو تی ده دا خو مؤنث دی نو د زم... مذکر ضمیر څنګه راجع کوي مؤنث ته د هغې استادان جواب دا کوي چې کله ناکله ضمیر د مذکر مؤنث ته راجع کیږي په اعتبار د معنا سره لفظ خو ریاضه د مؤنث یي خو معنی سي مذکر یي د بینتون څه معنا ده برهان دلیل او دلیل مذکر دی که مؤنث او ذکر دی کنه نو دا بیهی ضمیر راجع دی بینتون ته خو به اعتبار المعنا په اعتبار د څه سره د معنا سره یا دا بعضې خلک وایي نه بیهی ضمیر راجع کې الله ته زه د الله د طرف نه په یو واضح دلیل یم زه د الله تابعدار یم هو کذبتم به تاسو الله خبرې ته دروغ ویلی دي دی به وې منډه هغه عذاب دې راوله سبا نه نن یې راوله منډه راوله نو الله وی چې ورته ووایه ما عندي نشته دی زما سره ما عندي نشته دی زما سره ما هغه شی تستعجلون به چې تاسو طلب د جلدی کوی د هغې تاسو یې منډه عذاب راوله منډه عذاب راوله نو یا دوستانو عذاب راوستل زما اختیار کې خو نه دي نو دا خو د الله په اختیار کې دي ارمان دا دی چې زما په اختیار کې وي که نه نو دستی به مې راوستې وي او زما او ستاسو منځ کې به فیصله شوې وي ما عندي نشته د زما سره ما هغه تستعجلون به چې تاسو طلب کوئ د جلتې د هغې ان الحکم نه ده فیصله په عذاب راوستو کې الا لله مګر خاص د الله دپاره دا چې د الله خوښه وشي به الله راولي یقص الحق دغه الله بیانوي حق وهو خیر الفاصلین او دغه الله ډېر ښه فیصله کوونکی دی قل ته ورته ووایه لو ان عندي کچرې وې زما سره لو ان عندي که چېرې وې زما سره ما هغه تستعجلون به چې تاسو طلب د چلتی کوی د هغې چې منډه عذاب راوله او منډه عذاب راوله که دا زما په اختیار کې وي ما به دستي راوستې وي لقضی الامر نو فیصله به شوې وي د کار بیني په منځ ما کې و بینکم او په منځ تاسو کې دستي به مې فیصله کړې وي ټیک دی هر څه کوئ خو ګورې دا یو خبره خیال کې ساتئ چې د ظلم نه ځان بچ کوئ الله په ظالمانو باندې ښه عالم دی اوس ته د دین خبره کې او ته راپاسې او د دین د خبرې مخالفت کې نو دا ظلم دی که نه دی والله اعلم الله ډیر ښه عالم دی بالظالمین په ظالمانو باندې بیا دې د الله د قدرتونو بیان یو الله لایق د عبادت دی بل څوک نه دی ولې ځکه د الله کارنامې دي د بل چا کارنامې نشته بل عقلی دلیل و عنده او خاص پنیز د الله و عنده او خاص پنیز د الله دی مفاتح الغیب مفاتح دا جمع ده د دې مفرد دو راځي یو مفرد مفتحون هم راځي مفتح د میم زور خزانه ته وایي خزانه نو وعنده او خاص پنیز داغو مفاتح الغیب خزانه د غیب دی د غیب خزانه ټوله د الله سره دی الله دا خزانه د غیب بل چاته اختیار نه دی ورکړي یا مفاتح جمع د مفتح کې مفتح د هغه وکړئ دا د میم زیر نو مفتاح بیا دغه ته وایي چابي کنجي نو وعنده او خاص په نیز دغه مفاتح الغیب کنجیان د غیب دي عرب عجیبه کار کوي کنجیان پیژنې څه ته وایي مزري استاد وایي چې بند پې کولاهویږي بند شی پې کولاویږي اوس دلته دا بند لګېدلی ده که نه هغه پکې وردن نه کې او کولاوي کې کنجي ماوې څه ته وایي چې بند شی پې کولاویږي دقسې دلته د مفاتح الغیب معنا کوي علم الغیب علم د غیب خاص په نیز د الله دی کنجیانې د غیب ما وی کنجیانې څه ته وایي چې په هغې باندې بند شی کولاویږي داسې چې دی بند شی په علم کولاویږي یو شی په یو سړی په یو شي نه پوهیږي خو چې پوه شي هغه شی ورته شي معلوم شي نو وعنده او خاص په نیز داغه ما وی لفظي معنا ده مفاتح الغیب کنجیان د غیب دي ما وی کنجیان څه ته وایي چې هغه ځان دپاره ذریعه د کولاویدو د بند شي والې دلته تې مراد د علم علم نو خاص په نیز د هغه دی مفاتح الغیب علم د غیب لا یعلمها نه دی خبر په دې باندې الا هو مګر همدقه الله نفی و اثبات راغی نفی و اثبات کې بیا تخصیص راغی و یا دا خو عامه قاعده شوه چې د علم چې دغه دی د غیب خزانې او کنجانې علم هغه د یو الله سره دی الله ته د هر یو څیز ذره ذره چې په هر ځای کې معلوم دی دا یو قیده کلی شوه اوس د هغې جزیات رستو بیانیږي ویعلم ما الله علم دی په هغې فی البر چې هغه په اوچه کې دي په دا وچه کې چې څومره حیوانات دي څومره حشرات الارض دي څه حالات دي په دې تمامو باندې بیل بیل الله څه دی عالم دی والبحر او په دریاب کې په دې دریاب کې کم ځناور دي د دریاب څه حالت دی دوشو وما تسقط من ورقه او پرې بنوزي یوه پاڼه وما تسقط او پرې به نوځي من ورقت یو پاڼه الا یعلمها مګر الله علیمي په هغې په دې تمامه دنیا کې چې د اونې نه یو پاڼه پریوځي الله ته دا پته لګي چې دومره پاڼې وې دونه تې پرېوتې دونه پاتې شوې دا دغه وما تسقط او بنه غورځیږي من ورقت یو پاڼه د ونې الا یعلمها دا هماغه عامه قاعده شوه چې یاره د غیب خزانې د الله سره دي ولا حبت او نه یوه دانه فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکې کې په تیارو د ځمکې کې تاسو چې دانه راوالی زمیدار ماما او په ځمکه کې وردن نه کې خو تیاري شي که نه الله ته دا پته لګي چې پلانې دانه په پلانی ځای کې ده او پلانې دانه په پلانی ځای کې ده ولا رتب او نه شین ولا یابس او نه اوچ رتب شین ته وایي دا کومه بوټی چې له اوچ شوي نه که نه موږ ته شین وایو ولا رتب او نه یو شین شی ولا یابس او نه اوچ الا فی کتاب مبین مگر دا وی پاغه کتاب ښکاره کې عام طور د کتاب مبین نه مراد دی لوح محفوظ دا ارس په لوح محفوظ کې لیکلی لیکن امید ګله کله ناکله کتاب مبین په معنا د علم الله سره هم راځي دا ټول د الله په علم کې دا ټول دا چې د کتاب مبین عامه معنا خو دا په لوح محفوظ کې خو که علم علم الله والی نو بیا به ډېر خوند وکړي مګر دا ټول د الله په علم کې بیا د الله د قدرتونو د احساناتو بیان وهو الذي الله هغه ذات دی یتوفاکم چې هغه اوده کوي تاسو یتوفاکم مظهري استاذ معنا کوي یونیمکم هغه تاسو اوده کوي الله هغه ذات دی یتوفاکم چې هغه اوده کوي تاسو دې ټکي ته ګورئ ښه د قرآن څه عجیبه غوندې الفاظ نو الله هغه ذات دی چې هغه اوده کوي تاسو باللیل په شپه کې هم لیدله شپه د څه دپاره د دوستانو دا ګورې ځان باندې د ټولو ملګرو ته سوال کوم چې داسې کوې ماسوتن مونځو کې ماسوتن مانځه پسې کور کې څه ضروریات وي خبرې هغه وکې د دنیا څه مسلې وي د کاروبار هغه وکې فضول ګپونه مه لګوې بس دغه شي د کور ضروریات دي کور خلکو سره د دنیا څه مسلې وي هغه حل کې میلمه راغلي د هغه مسلې دغه کې نور بیا دغه کې بس ورته کېږي دی شوکتر کې سالا خلک دي خانان دي او ډېر داسې دینداره کورنۍ ده د هغوی چې وادي واده د دنیا خلک راغلي او هغوی چې کم ولیمه کوي بې اندازې خو چې ماسوتن مونځ شي د هغوی اډري چې څوک مونږ سره میلمانه پاتې کیږي فورا دغه شي وده شي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د هغه په خانقاه کې به هم دا پابندي وه بس چې ماسوتن مونځ به وشو بس هغه به وتو یو ځل د دارالعلوم دیوبند نه څو اکابر تلي وو د دوی ځای ته څه ډېرو شپو له نو یوه شپه هغه دوه علماو سره د ماسوتن نه پس خبرې کولې هغه ذموار خیال وساته بله شپه بیا خبرې کولې واپس راغی چې حضرت تاسو میلمانه وئ په اوله شپه هم درته څو نه وي خو ګورې د دې ځای دا پابندي ده چې ماسوتن مونځ او خپل ذکر په کلار او بس نور ګپونه نه به سوده کېږي نو دا دغه کې ماسوتن مونځ وشي خپل چې ضروریات یې هر څه ضروریات یې هغه پوره کړي بس بیا دغه کېږي اړه کې دا وایي اوده کېږم چې بیا خیره سره پېشمني راپاسم نو الله هغه و یتوفاکم هغه اوده کوي تاسو باللیلې د شپې ما وی ګورئ ویعلمو خیال کوئ او الله عالم دی ما په هغې جرحتم چې تاسو یې کوئ بالنهارې د ورځې د جرحتم معنا کوي کسب او الله عالم دی په هغې چې تاسو کسب کوئ بالنهار د ورځې هغه کم کاروبار کوي او کمه ګټه کوي په هغې باندې الله علم دی چې هغه جایز کوي که ناجایزه ثم یبعثکم بیا الله راپاسی تاسو د خوب نه فیه په دې ورځ کې ګوره د قرآن ترس ته ګورئ الله عالم دی په هغه کار په هغې چې تاسو یې ګټئ بنهارې د ورځې ګټې په هغې هم الله علم دی او ثم یبعثکم بیا الله راوچت کی تاسو فیه په دې ورځ کې ګوره دا دوه فقرې دي الله د خوبه تاسو راپاسی او الله علم د په هغې چې تاسې کوې د ورځې ریاضه رښتیا وایه دا پاسېدل اولی که نه دا کاروبار اولی اول پاسېدلي الله هم راپاسي د خوب نه نو بیا سره ته راشئ نو بیا کسب کوي دا دغه دی لیکن قرآن هغه مخکې رستو که او رستو مخکې که دا ولې احتماما د پاره د احتمام احتمام دا دی چې ورځ دوستانو ګورې د کسب ډیر احتمام دی ورځ خوشې مه تېروئ ښه چې کله سهار شي باز بیا موده کېږي چې بیا په لنګو کې خپې ورکړي او یا په پولو باندې ناست دی نه لاړ شی کسب کوي یا د دینی مسلو کسب کوي د یا د دنیا د مسلو کسب کوي عزتمن به یو چې نه نه د دنیا کار کوي او نه د آخرت کار کوي نو خو خوار او ذلیله به نو ما وی دی کې احتمام د دغه د کسب چې دوستانو کاروبار کوي استاد صاحب به ګپ لګو ویل ټیپر خرڅوی خو څه کوئ مولی خرڅوی خو څه کوئ ایا او عزت من په ځای وي دا طریقې سره الله نظام روان کړی دی کله شپه شي ودم کي او کله ورځ شي کاروبار کوي وایي ځکه ټول عمر کاروبار هم سړی نشي کولی کمزورې دمه غواړي او ټول عمر سړی دم هم نشي کولی هلته خېټه مر څه غواړي وی لیقضا اجل د دې دپاره چې پوره کړی شي هغه نیټه مسمن چې هغه معلومه ده هغه ستا شپېته کاله یا اویا کاله ثم الیه بیا هم ختم نشوي بیا به خاص دغې الله ته مرجعکم واپس کیدل دي ستاسو ثم ینبئکم بیا به الله خبر درکړي تاسو ته بما په هغې کنتم تعملون چې تاسو کول زما بنده تا به په لنډي کوتل کې داسې کار کو بل ته به وایي زما بنده ستا په لنډي کوتل کې دا کار دی استاد صاحب به وی طالبانو ته به الله څه وایي طالبانو ښه تاسو به د دنیا کار پرېښو او سهار به رالی خپل سبکونه به هم وي او بیا به د هغې نه رستو تاسو چې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 ته راته په خپل رحم او کرم سره آسان کړي ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه قرآن او حدیث زمونږ نصب العین وګرځي ربه د دې عظمت او د دې قدر زمونږ په زړونو کې واچي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله د دې بدله ورکړي په آخرت کې هم الله بدله ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه الله نصیب وګرځوي زمونږ سره الله پاک د هر قسم پریشانو د هر قسم حادثو نه دغه کړي خاص کر دا دعاګانې کوئ چې ربه د دې ځمکو کوم مشکلات دي خدای دا مشکلات زموږ حل کړي ډېر خواران داسې دي چې د ځمکو په دغه کې په لانجو کې دي مشکلاتونه مشکلات دي ربه په خپل کرم سره په خپل فضل سره دا تمام مشکلات زمونږ حل کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعا وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ټول اهل اسلام دپاره دعاګانې وکړي